لاله و اصحاب اجمعین اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیہ الصلات والسلام سیرت په واقعاتو کې د فتح مکی واقعا شروع وا دا یې څه تفصيلات ویل شو نبی علیہ السلام چې کله مدینه نه مکه طرف ته د فتح او د عملې د پاره روان شوو نو یو مقام زیت اورسی چای تا مر الزهران وای 25 کیلومتر فاصله کې د مکې نه بار وادی فاطمه وتهم وای چلتا نبی علیہ السلام دا وغوسته چې اوس مکی والا خبر شي نبو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې دغه وخت لا مسلمان نو سردارو سره د مرګرو معلومات لرو دیو ابن عباس رضی الله عنه لیدلی او به ځان سره کړو او نبی علیہ السلام لراوسته او خبرې شوي وي او بیا عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی چې دا سردار دی نو دلس عزت او پروتوکول ورکول غواړي ځکه دا دی غواړي نو نبی علیہ السلام دا اعلان کړو چې مون خو مکی ته ورزو او کم سړی د ابو سفیان کور تننوت په امن یا حرم تننوت په امن یې خپل کور دروازه ځان پسې بند کړه نو په امن بیا نبی علی السلام دغلتا چې شپه وکړه نو د رمضان ولسم تاریخ نبی علی السلام دقه مرو زهران نه مکی طرف روان شو او نبی علی السلام عباس رضی الله عنه ته وې چې د ابو سفیان ځان سره کا او مخ کې یو دوا غرونه راځي هغه منس کې اودرو چې د مسلمانانو د لخرې تیریږي چې د مسلمانانو دا کثرت وګوري ځکه کافر ته دشمن تبا خپل طاقت او کثرت خې چې پیرو برایش بس ابو سفیان روان کا عباس رضی الله عنه ورسره نو یوزه ته چور رسیدل چاغی ته مزیق الوادی وای نو د ورته आवाज وکړه چې الکه سرا سرا کوي اے بنو هاشمو سو زر را سره کوي او کنه سبل سه ارادم نه عباس رضی الله عنه ورته او زر مزر نشته خو د پیغمبر حکم دینو مخ کې بزو نو مخ کې بوتو او غدوا غرونو منس کې ودرو نبی علیہ السلام سمره چې صحابه کرامو او سمره مجاهدینو د هرې قبیله خپل جنډه و روان جنډه به ور سره و په ابو سفیان ودا سي تیرې دل مکه ترانه نوتل نو دبا تپوس کاو عباس او ابو سفیان ولاړ دي نو یو ډله دا سي تیر شو نو دا عباس یا عباس من حاجی دا سوق او توی دا سلیم قبیله ده نو ابو سفیان وی مالی ولی سلیم سلیم زما سره سویما یعنی زما خو دشمنی طرفګنی با دا قریش سره مکی والا صحابه کرام مهاجر او یا به انصاری مدینه والا چای پیغمبر لزه ور کړو خو سلیم خو بل بار قبیله د د دې ما سره سویمه چې را پسې راغلی دي ان زما خو دې سره څه دښمنی جنگ نشته نه په دې نه پوهې د چې دا د قبایل د قبیله په بنیاد نه راغلی د اسلام په بنیاد راغلی د اسلام په غیرت راغلی به یو بل قبیله تیرش مزینه وته وی وی دا سوق دی دا مزینه ده وی مالی ولی مزینه دې سره زما سویمه بیا بل دا سره تیر شوا اسلم قبیله بیا جوهینا بنو تمیم یو یو براتلا او د بداوی چې مالی ول فلان مالی ولهم د دې ما سره سویما بهرحال پدې کې ډیر یو غټه ډلا تیرې ده چې هغې ته کتیبتو خزراوې یعنی شنه دستا شنه دې کې مهاجرو او انصارو او نبی علی السلام ورسره او دا ډله ټوله مسلحه وا بلکې دا ټول کسان په اوسپنو اصله ځان پټ کړو چې لا یرا منهم الا الحدق من الحديد صرف اوسپنه وي یعنی اوسپنه اوسته اوسپنه سي زغره اوسته وا د اوسپنه دا زغره با د اوسپنو نه جوړ شوی د کړونه کمیس غونته ای سره بداوه چې تور او غیره په کار نه خود د اوسپنه ټوپه په سروا تورې او تیر کمان به غاړې ته وي نو ابو سفیان په ډېر hebat شو ځکه هغه شکلم د hebat او ټوله اسلحه او باروبو نو ابو سفیان باندې ډېر زیات پاته بزان را رسه خالد رجنان د صفا په غر باندې با هغه سره خوا کې به زمونږه ملاقات صفا مرواج هو ګس طرف نه بل لخر د خي طرف نه خالد رجنان هم کې باندې نه نوت ګس طرف نه زبیر ابن العوام زبیر رجنان هو مقرر کړ او غله جنډه ورکړه وته مکی تزا خو دا مکی دا لاندې طرف نه داخل شي مکی ته ډېر لارې دی او دوه لارې یو ته معلا وي او بل ته مسفله وي معلا دا جنت المعلا چې کم طرف ته قبرستان دا د بره طرف نه لار دا بل لاندې نه نو د دلان د طرف د مسفلی طرف نه د روان او ته وی چې کله ته حجون ته ورسیدا د یو محلي زینو نو خپل جنډه به ملته ودره نسب کی التبیه او مال بالته یو خیمم نسب کی زبر دغلطه ما تاسو مال تاسو درې مډله سعد بن عباده رضی الله عنه لا ورک انصار بکیو او وته ویزان سره سکسان والا او د مکی د بره طرف نه تراش معلا طرف او بل ډله سلورما ابو عبیدة الجراح رضی الله تعالی عنه ته ورکړه، پیادل کسان وو، هغوی سره دونه اسلحه دومره نه وه او ورته ویې د مکې د بطن وادي خوړو دا خوړ طرف نه ته راشي. نبی علیه السلام په خپل همغه د مهاجرو انصارو هغه کتیبې سره چې ټول د اسلحې نه ډکو او مصلحو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای سرا دن مکه تا ننوت دا چې کله دا خلک راتلل او د ابو سفیان عباس رضی الله عنه تعالی کړو چې دا دوه غرونو منځ کې به ودره چې دا خلک ویني دا لخر را تیرې دی را تیرې دی نو د انصارو جنډه سعد بن عباده سره ودا دا انصارو سردارو او د مدینه سردارانو کې اچھا داسې تیرې ده چې ابو جهل سیب ولید ملک سیب نو هو ته غوسو نو دته سو جملې داسې وي ابو سفیان ویلید کنه وته وی الیوم یوم الملحمه خبره ملک سیب دا د جنگ ورځ ده الیوم تستحل الحرمه نن به مونږه عزتونه پیمال کو عزتمن به بی عزت کو الیوم ازل الله قریشا او نن با الیوم ازل الله قریشا نن با الله قریش ذلیل کئ ابو سفیان چې دا اورې ده په دا خبره خونه لګی ده چې دا ګوره مونږ بس تور ډالو غرزول نو سره لا په غرونه سره راکوي په دې کې چې د نبی علی السلام کتیبه را ورسېده نو د شکایت کو نبی علی السلام وته یا رسول الله علم تسمع ما قال سعد سعد ننې خبر غما ته سوې غما ته داسې خبره وکړه اما ته پیغور او د غیرت خبرې کوي نو عثمان رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وې یا رسول الله دا سړی دا خطرناک کاری سعد غوسه ده اسنه چې په قریشو ورشي نو تبعی به وکي غوسه ده نو اسنه قتلونه کی قریشو نه وای نو نبی علی السلام خو زر ابو سفیان ته یو خبر او کړه وته وی بل الیوم یوم المکرمه مکرمه دا نن ورځ چې دا دا د عزت ورځ او یوم تعظم فی الکعبه نن روز موږ کعبه ته عزت ورکو کعبه خو تاسو به عزت کړې و الیوم یوم اعز الله فی قریشا نه قریش بس الله اوس عزت من کی چې دی کله اسلام ومني توحید ومني او بل طرف ته دا سې وکړه چې د دغه لیکولو د پاره چې د خدا خبره نو یې د تسلی خبره وکړه او دیم خطرم دا و چې سعد غصه دی رضی الله عنه نقصانونه کی او بل دا قریش او ابو سفیان هم غلی شي داغه تسلی وشي نو نبی علی السلام دا سه وکړل چې دغه صاد رضی الله تعالی عنہ نه جنډه واغشت د امارت جنډه واغشتا دې د پاره چې ابو سفیان تسلی وشي هغه هو ویری چې د را سرسونه کی جنډه ته وای سات ته وی بس ته امیر نه امارت معزول خو بل طرف ته حکیم ذاتو نو دا خو یو کیسه لبی عزتی وا نو دا غزویو قیس ابن سعد قیس ابن عباده اغله ورکنه ته امیر زویله ولا ورک بل طرف ته واپس د زړه مو سات هغه جنډه ول زویل ورکړ قیس رضی الله تعالی او ته زمخ کې ځای بدا دا سه شو لکه د یو لاس نه والی بل لاس کې ورکی کنه نو دا هغه عزت خیال مو ساتو بل طرف ته دای تسلیم پیوش بیا پدې کې نبی علیہ السلام ته وی ابو سفیان یو بل خبرم کړي وا وته انی لا ارا وجوها کثیره لا عارفها لقد کسرت هذه الوجوه لیا دا سناشنا چهري وینم چې دا مخکې نه ویلې ده دا نور قبایل او دا انصار یادې کنه لګه زمو خو تاسو سره جګړه دا تربوره می نو کوم مهاجر چې تری دی قریش نو زمو استاد دا نور خلک د کم زینه ما پسې نو دا سه خلک چې دا مخکینو لیدلی دا را پسې رااله نو نبی علیہ السلام ورته وی دا پردی ولی راغلی دي ته خبره انت فعلت هذا وقومك دا تو استاد قوم وکړه تا مونږ ولی چیړلو ولی مرا سره جنگ کاو دا داغه نتیجه ده ما سره نور پردی میوزې شو نن تاسو خلاف راغلی او ته نه هاولای صدقونی از کذبتمونی تاسو زما تکذیب کو د خلکو زما تصدیق کو او ونصرونی اذ اخرجتمونی تاسو زه د کلی وطن نه استم او د خلکو زما نصرت کړو نه به خامخ اوس په ما ولاړی او ما سر بساسو مقابله لرازی بهرحال نبی علیہ السلام دی ټولو ته دا ویلیو چې بس څوک جنگ نه کوي تاسو به جنگ نه کوئ البته سکتانو باره کې وي چې دغه کسان که جنگ نم کوي دوی له امن نشته نور ټول له امن نه داس یو دولس دیار لس کسانې خو دې کسان تبع اس کې سم امن یو پدې کې ابن خطلو ابن خطل ابن خطل دا مرتد شوی و د نبی صلی الله علیه وسلم او امهات پسې به بدره دی وی دی واقعیت برستو راشي بل اکرمه ابن ابي جهلو ځکه د پلار د مر نه بعد د ډېر سخت دښمنی او مقابله کول بل مقیس ابن صبابو بل عبد الله ابن سعد ابن ابي سرحو دا مرتد شوی بل حویرسو بل حبار ابن اسودو دا سړیو چې د نبی علی السلام لور زینب رضی الله د اوخ نه راغورځولې و د هجرت په وخت کې او هغه حامله و ماشوم تم تکلیف ورسېد او هغه تکلیف د وجه بیا روستا وفاتم شو دو وینځه وی د ابن خطل ای به غړې دی او اشار به وی او نبی علیہ السلام او مسلمانان بس ته بدر دی او کنزل کول بلا هغه خزه و سارا چا چې دا حاتب بن ابي بلته خط راوړ او بل د ابو سفیان خزه هندوا ځکه دا د نبی علی السلام ډیر سخت خلاف هم وا او په اوهد او نور غزواتو کې دا وچه خلق را پاسول د نبی علی السلام مسلمانانو خلاف دا حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلم د دې په حکم شوی و چې وګونه لاس په پوزې کټ کټ بل کعب بن زهیر او دام یو شاعر د مم په اشارو کې خلاف د ابن خطل چو دی ول مسلمان شو خو اخلاص پکې نو مفادو د پاره کله کله بازه نو د مسلمان شو نبی علیہ السلام یو ځل د عامل جوړ ک یعنی ټیکس او زکات و غیره راوړون کې وسره یو انصاری صحابي او دا غلام هم سره مرګرو غلام باندې ورمنډه کړه هغه ملک او هغه غلام مسلمانو او د خپل مرتد شو مشرکانو سره یوځای شو واپس فتح مکه په ورځ روب خو پټولو دوی هغه خپل کرکوتونه قتل او د انجام خپل لید چې موږ سر بس کی د ابن خطل اعلان خوریدل چې څوک کعبه ته نه نوځي او څوک د ابو سفیان کور ته یا خپل کور دروازه بند کی ابن خطل لاړ او د بیت الله د کعبه غلاب د لاندې سر نه نس چې دا دې کې به بچم پدې کې یو صحابي راغی نبی علی السلام ته یا رسول الله ابن خطل چې متعلق به استار الکعبه او ځان پردو پسې ځان ځوړان کړي نبی علی السلام یې وقتلوه معافي نشته راوي باسه وی وجه نیو دو صحابه یو سعید ابن حریس مخزومی رضی اللہ او دویم ابو برزا اسلمی رضی اللہ عنہ ورلل او دې دغلتا حرم کې وج ځکه چې حدیث کې راځي نبی علی السلام یې ماتا صرف حرم د یو لک سات د پاره حلال کړي شو چې کې جنگ وکم د دینه بعد بیا دوباره د عزت به حال شو تر قیامت پورې بیا به د کې جنگ نشي کېده یعنی څوک به جنگ نه کوي هانکه بار نه حمله معاملو شو دفاع بکی بل اکرمه ابن ابي جهلو هغه او تختې دی یمن تلال خزه و ام حکیم ا مسلمانه شو ناغه ور پسې لاړه یمن ترې واس نبی علی السلام له نبی ایمان راوړو خپ مضبوط مسلمان شو نبی علی السلام په دې طریقه باندې مکه ته ورننوت کله چې دنه ته نو ډیر په عاجزه باندې نه نوت الله ولا فتح او غلبه ورکړه لیکن نبی علی السلام سر مبارک د ډیر تواضع د وجه لاندې کړو وای چې دا سر او دا رنگ دا ګیره مبارکه اوخ شا سره لګی دا د عاجزه د وجه ځکه عام طور دنیا بچیان خلک سکی ای چې زور ونی عہده مومي نه بیا تکبر کوي ظلم کوي زیاته دا اکثر دنیا بچیان ملکونه فتح کی نو قتل و غارت لوټ مار ظلم زیاته شروع کی نبی علیہ السلام دا عاجزه مظاهره وکړه ځکه دا د دنیا بچا خونو ډیر عاجزی حالانکه د کافر مقابله کې خپل مقابله کولو زور خودل د اجر او ثواب دای په مخ کې به تکبرم کې خدا کله د جنگ نمخ کې او حالت جنگ کله چې جنگ نی عام حالات یو بیا ته فاتح راشه نو بیا به عاجزی ظلم جبر بنی لکه بنی اسرائیل ته دا ویلو ادخل الباب سجدا ایم غمل فتح کنه ورته وی عاجزه سره نه نوځه نه یې جزینو کړای چې دینو مستی شروع نو نبی علی السلام عاجزی وکړه سر مبارک ټیټ نیولیو بهرحال دې دوران کې د قریش یو سو بی وقوف داسې لوفر لچر سکسان مشران خو بس ټول غاړه کې خو او خلکو بس کورونو ته ننوتل امن واغ شاه حرم کې خو صدا سي غونډګر او لوچر خلک لو فران ارا جمش یو علاقه ده خندمه هغه علاقې کې راغون شوې مو خو جنگو او وسره یو سو کسان شو د اکرمه وسره شو ابو جهل زوی صفان بن امیه وسره شو زکه امیه ملا بدر کې وجلو او سهیل ابن عمر دا درې دا وسره شو او دغه به وقوف دا لوفر غونته کې سملکان ځان سره کړل اولتا کیناس او یو وسره حماس ابن قیس دا ټول کسان چیرې بس مسلمانان کده خورال له سر به جنگ شروع کو دا حماس شو نو دوی ار وخت دا خبرې چې اورېدې نو ور وخت به اسلحه تیرول را تیرول خزه ورته وی دا سکه دا اصله تیرې را تیرې ویلی محمدن واسابی کن ایسر بجنگ کوم خزه مسلمان وا هغه ایمان راوړو نو پټه مسلمانو ایوته والله ما یقوم لمحمد و صاحبی شین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله مرګرو ته سشټینګې دینش په دې وسلو مسلو نه خل د وتوی والله نی لا ارجو ان اخدم کی بعضهم جنگ بکوم دوی کی به غلامان نیسم سبا غلامانی خدمت باندې کوي غټ خوبونه لیدل نو بهرحال خالد رضی الله عنه کومه دسته چې و پاغه لار تیرې ده نو پاغه لار چې دوی ورلل نو دی وطن غنی غرو وتل نو خالد رضی الله عنه تعالی کوي مکه خراب بشه مونږ ته حکم داده چې سبنه وای او کو چرته تاسو روزه مقابله د غربیان بریدونه ورحلوی خبرونه منله جنگ شروع بس مسلمانانو په حمله وکړه صحابه کرام دولس کسانې ولا وچ مسلمانانو یو سړی شهید شي دوا خالد رضی الله عنه نه د دې د ډلې نه دوه مسلمانان جدا شیو چې جدا شي نو بیا خرابي نو دي چې جدا شي بل لار اختیار کړو نو دغه مشرکین ورپسې شو نو دا دواړه غریبانان الته شهیدان یو کورس بن جابر فهری رضی الله عنه او بل خنیس ابن خالد ابن ربیعه دا دواړه ځان لشي وجل شو شهیدان شو او یو دغه جنگ کې دولس داغوینه وجل شو الله خالد رضی الله عنه دغه ته پته ورکړ نو بس فتح مکه کې د قضا کې جنگ شوه دی بس چې کسان وجل شي او بل طرف ته چې کم دوی سره مشرانو اکرما او صفان وغیرہ ایو تختې ده دغه ځای پرې خلاړ اکرما جدې تلاړ او د جدې نه یمن ته او سهیل ابن عمر یو ځای کې ځان پټک او حماس هم تختید کور ته لاړ کور ته چې لاړ دونو رو پر راغلو خزه ته وی اغلی قی علی باب بابی دروازه را بندک ای وتو خاندل او ورته عین الخادم الذی وعدتنی بی خادمان دې شو چې تا یې سباله غلامان راولم او ته وی دونه پیر راغلی وا چې دا دانیان کې رک شمان خبره مګه رو پر راغلی بس دروازه بند او س اشعار ورته ویلو اشعار کې وته دا حقیقت ښکارا کې چې مشران نور متخته دلو دا خبره مګه بهرحال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد رضی الله عنه دویلو چې تب صفا غونډه باندې ما سر ملاوي نو خالد رضی الله لګ لیټ راغی نو نبی علی السلام دې تاسو کو ولې د تاخير کو لیټ شو او ورته دغه څه چل شوو سکسان مخې لروتیو نه سره لګو جنگیدو نو دا غي د وجنه مونږه لګلیټ دې دوران کې دغه کسان نه سکسان تختیدلو علی رضی الله عنه هم د خالد رضی الله عنه سره په غډله کې مرګ لرو نو دا غي نه یو دوه کسان تختیدلو اغا چرته امان غستنه د امهانی کور ته نه وته او مهانی د علی زلون خور ده دو مهانی کور ته نه وتل الته پناه واغس او مهانی ولا امن ورک او دا دواړه د ام مهانی لیو لیورانو لیوریو دواړه نو دی ولا پناه ورکړه علی رضی الله عنه نه دا بزواجنم نو ضرور او د خور جنگ شو اختلاف شو نو دا نبی علی السلام لرا یا رسول الله ما د خپل لیورونو لا امن ورک خو علی وای چې زبر دی وجنم نو نبی علی السلام وینا تا چې چاله امن ور کړی دی بس مونږ هم امن ور کړی زمونه وجل کیږي بس امن یې غست بهرحال نبی علیہ السلام دغه سي بغیر مقابله مکه ته نه نوت نبی علیہ السلام چې ورسید نو بیت الله نه طواف شروع کو ځکه دا طواف چې دا بیت الله دا داسیله ک تحیت المسجد امو جمعهتون د مو رازو کنه نو ادب دا دی چې سړی تحیت المسجد کی یو دو رکعات نفل کو وخت مکروه نیو جمع کې وخت ویله نو د بیت الله تحیت المسجد دا ده چې طواف بکې الته دانی بیت الله ته نه نوځي نو که تحیت المسجد دی را دی نو طواف بکې دا غزه دغه تحیت المسجد نبی رسول سلام طواف وک عمره عمره نه و بس دا نفلی طواف او دا نه بعد دوه رکعات وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او به حکم کو بوتان روانه و نو د بوتانو د روانولو حکم شو هغه بوتان بهر چې کوم امات کړي شو دغلت د نبی علی السلام سم معجزه هم ښکار شوه او نبی علی السلام بیا کعبه ته دن نشو الته منظم کړي دي او نور داسې واقعات نو ان شاء الله دا به بل